بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد دا درې خبرې شوې وې یا درې قسمه وطنیات دی یو دا سیکولر وطنیات دی یو فطری دی یو اسلامی دی نه فطری وطنیات په وطنیات مشهور دی نه اسلامی وطنیات په وطنیات مشهور دی او دا نوم هم بدترین نوم دی سره او تخستل نه دی پکار خو د سیکولر وطنیات په وطنیات مشهور دی فطری وطنیات دوا اړخونه لري یو هغه چې شریعت سره موافق وي او جائز دی او یو هغه شریعت مخالف یا ناجائز دی کبیره ګناه دی سر پر جائز نه ګڼل او چې کوم سیکولر وطنیات د دوه اړخونه نه لري یک یو اړخ لري چې هغه مکمل کفر دی بلکې کفري مذهب دی دا او د سیکولرزم په معنی دی وطنیات د سیکولرزم په معنی دی نور مکمل وضاحت باندې تاسو پوه شئ د وطنیات وضاحت په دې لحاظ سره وکړو چې اسلام سره به مقابله وکړو صحیح ده کنه موازنه به وکړو اسلام سره دا پته ولګي چې د اسلام وطنیت دوه مختلف لارې دي ښه د بن مې ور رساله لیکلې و 2009 کې اسلام او جمهوریت دوه مختلف لارې دوه مختلف قطبونه هغه کې مو دا مقصد او د ځکه وطنیت خبره کو اسلام او وطنیت دوه مختلف لارې چې مثبت کو دینه مو مقصد دا وي چې کچېره ته د وطنیت په لارې څه نو بیا اسلام ته اسلام نه ته خطا یې ها ته د کفر په لار رواني او نو دا وطنیت او اسلام مختلف لارې دي نو څه او څه کړه د اسلام په لار څه نه باید څه وطنیت بو یو مرکې نه وي الا بیا د اسلامي لارې نو دا دوه مختلف لارې دي د موازنه مو ځکه کو موازنه مو دا څنګه کوي شو چې اول وطنیت ذکر کو بیا د رد په تور باندې تردید په تور باندې اسلام ذکر کو دا څنګه کوي شو چې اول اسلام ذکر کو بیا وطنیت ذکر کو بس کومه یو دعوت ته پر فایده منه وا خبره ته کوي شي دي کې مشکل نشته خو دې هغه کې مو ان شاء الله سوال به اسلام ذکر کوو اسلامي عقاید او وطني عقاید ځکه چې وطنیت یو نوې کفري مذهب دی د اسلام مقابله کې یو کفري مذهب دی خو مخه د دې عقاید او د اسلامي عقاید مینس کې خو مخه فرق وي اسلامي عقیده دا ده قل اللهم مالک الملک الله مالک الملک ته د اسمنونو او د زمکه مالک ته دا اسم اسلامي عقیده ده د دې مقابله کې د وطنیت عقیده دار چې د زمکه مالک ملل متحده و دغه قوانین دي اگر که صراحتن د الفاظ نه وي صراحتن خو دوی الفاظ نه یې ځکه چې دا سیکولر کافر کوم دي د کفر سره سره دوی کې منافقات انتها ته رسیدلې دا یو خبره ته صراحت تن نه کوي چې ته دغه تردید وکړای شي نو حقیقت یې انداز ځکه دوی د الله مقابله کې د ځمکې مالک ملل متحده غني وجه سره وجه دار چې زه اوس د دې علاقې ځمکه تقسیم کوم کنه تاسو کې تقسیم کوم د دې علاقې ځمکه خو ما خو غلط کار وکړل کنه ما هو یو یو دا غلط کار وکړه چې د بل چا ځمکه هم تقسیم کړه بل ما دا غلط کار وکړه چې د د بل چا د ځمکې هم ځان مالک وګڼه دا غلط کار هم وکړل او تاسو منځ کې هم تقسیم کړه دا او دا تقسیم او دا غ تقسیم حدود د ځمکې د تقسیم حدود څه کله ته ومنه څه تا نه ومنلی خو بس تا باندې خو څه اثر و نشي غلط کار مو وکړل دا غ غلطي او دا غ سزا ما پر محدود شوله او څه کله هغه د ځمکې تقسیم او دا غ حدود تار سره ومنلو ته ورکه کرونده شروع کړله مثلا دی پټیو کې نو بیا لکه څرنګه د ځمکې مالک مو ځان شمارله او نو تانزه د ځمکې مالک شمار کړل نو اوس پوه شوې کنه وی ته به دا حدود د تقسیم نه منل او ته د ځمکې کې کرونده نه کوله اوس پوه شولې اگر کته په خله نه یې د ځمکې مالک زه او ته حقیقت کې زو منل نو اکیدا تند منل نو انګريز خو انګريز او ملل متحده خدای یو غلط کار وکړل چې د مسلمانانو څومره ملکونه وو د سره تقسیم کړل تقسیم کړل او حدود یې ورته مقرر کړل او هر چا ته یوه یوه ټوکړه ورکړله او د هغې ټوکړې دفاع یې په خلکو فرض کړله. نو هغه خو څه کله دا تقسیم وکړ نو د ځمکې مالک یې خپل ځان شمارل که نه؟ ځکه یې دا کار وکړ. خو د دې ګناه او د دا کفر او دغه د دې کفر سزا خو مغو پورې محدوده وه که نه؟ که چېرې د دې ملکونو والاو خلکو ورسره دا منل یې نه وای. خو څه کله یې ومنله ورسره څه دا حدود دې ځه پورې دي بلکې د دې حدودو ته یې د تقدس نومو ورکړ چې دی حدود د تقدس حاصل دی نو دا ور سره پاکستان ومنله دا ور سره افغانستان ومنله دا ور سره سعودیا ومنله دا ور سره نورو اسلامی ملکونو ولاو مرتدینو حکمرانانو ومنله نو چې کله ور سره ومنله نو لکه څرنګه انګريز او ملل متحده خپل ځان د ځمکې مالک ګڼل او ان دا چې دوی د الله مقابله کې ملل متحده او انګرېز د ځمکې مالک وګڼل. اسلامي عقیده داره چې د ځمکې مالک بلکې د هر شي مالک الله دی او د وطنیت عقیده داره چې د ځمکې مالک ملل متحده او د هغه قوانین دي. دا یوه خبره شوه. نو دا مختلفې لیارې دي کنه. اوس د د هغو دوو کسانو یوال یار بالکل کیدای نشي چې یو د یو کس د ځمکې مالک الله ګڼي او بل کس د ځمکې مالک ملل متحده ګڼي هغه یوال یار نشي کیدای کنه نه هغه دوړه یو شي کیدای شي یو کافر وي بل مسلمان وي خامخا ولا بد او دا دومره غټ فرق اسلام او وطنیات کې دا دی نور فرقونه هم دي خو دا یو فرق چې دومره فرق د اسلام او د عربو مشرکینو مذهب کې نه و ځکه چې د عربو مشرکینو الله عزوجل د ځمکې او د اسمان او د عرش مالک ګڼل که نه ګڼل دویمه مسله د کفر و د اسلام برابرول دي دویمه مسله چیرې د کفر و د اسلام برابرول بلکې حقیقت دار چې د کفر اسلام باندې کفر ته اسلام باندې ترجیح ورکول برابرول کفر دی ته کفر اسلام برابر په ظاهر یې برابر کړي دي خالص په حقیقت یې څو ګوره برابر یې نه دي کړي کفر ته اسلام باندې ترجیح ورکړي دا کیسه تاسو سره ما بار بار وکړله چې سیکولریزم کې یا سیکولر قانون چې کوم ملک کوم ریاست او کوم دولت سیکولر نظام او سیکولر وطنیت نافذ کړی نو هغه کې د اسلام و د زړو کفري مذهبونو اجتماعي احکام معطل دي ممنوع دي حرام دي هغه باندې عمل کول جرم د شتګردي دی صحیح شو نو هغه حکومت د چا چلیږي هغه د اپ سیکولر قوانین وي د اجتماعي احکامو د اسلام او د زړو مذهبونو مقابله کې به اجتماعي احکام د چا چلیږي د سیکولر مذهب به چلیږي د سیکولرزم به چلیږي یعنی سیکولر قوانین به چلیږي پاتې شول شخصي ژوند یا معاشرتي ژوند؟ معاشرتي ژوند کې د حاکمیت حق پلمنځي رضامندي ته ورکړی شوی دی یعنې معاشرتي ژوند کې یې د تا دین خراب کړی دی ته ورباندې پوه نه شوی خراب یې کړی دی پاتې شول شخصي ژوند شخصي ژوند کې اسلام دی شخصي ژوند کې او شخصي ژوند سره شخصي احکام چې کوم د نورو مذهبونو دي د زړو مذهبونو هغه او اسلام سره برابر کړی دی نو برابر ور سره اسلام سره هغه کفر نه دی کړی خاصه کوم نوې کفر دی سیکولرزم دی ځکه څه هغه ځای کې خو اسلام مکمل معطل کړی دغه په ځای سیکولر احکام نافذ کړی هغه کې سیکولرزم اسلام باندې ورپاس کړی دی کنه سیکولرزم ته اسلام باندې فوقیت ورکړی دی کنه اسلام یې ورلاندې کړی دی نورو مذهبونو سره یو شان کړی نورو مذهبونو سره په دوو طریقو یو شان کړی ممنوعیت کې یو شان کړی دی ځکه د نورو مذهبونو اجتماعي احکامي ممنوع کړی دي او د اسلام اجتماعي احکامي ممنوع کړی دي و اجازات کې یو شای کړی دی بیا کوم شخصي احکام دي هغه لکه څنګه د اسلام شخصي احکام باندې عمل کولو ته اجازه ورکړی د مباح درجه کې اندرنګ د نورو کف زړو کفري مذهبونو شخصي احکام ته اجازه ورکړی دی مباح درجه کې نو یو له سره کفري په اسلام باندې وروچات کړل ورغالب کړل اسلام ورته خاتم کړ فماذا بعد الحق الا الضلال حق نه بعد خو بس خالص گمراهی پاتره نو خالص اسلام حق دی نور څه څوره مذهبونه دي که قوانین دي که نظامونه دي هر څه باطل دي دا اسلامي عقیده د وطنیت عقیده دار څه نه حق خو مکمل حق هغه ته هر شي باندې فوقیت حاصل دی هغه وطنیت او سیکولریزم دی او نور مذهبونه کوم دي دا نه حق دي نه باطل دي بس ټول سره برابر دي د مذهب نور هغه احکام چې هغه سیکولرزم سره ټکراو نه لري په ظاهر انفرادي او شخصي احکام مطلب پوه شو تاسو ان شاء الله نو کفر او اسلام ورکه یو له سره برابر دي یعنی انفرادي ژوند کې ښه دا کفر دی یو کاس ته دوا کسان دی کې یو کاس دا عقیده لري چې خالص اسلام حق دی نور ټول مذهبونه باطل دي بل کاس دا عقیده لري چې سیکولریزم د ټولو نه لوی حق دی باقی اسلام باقی احکام چې کوم سیکولریزم سره ټکراو نه لري هغه احکامو کې اسلام و زړه کفري مذهبونه سره برابر دي د دې دوړو کسانو یو لار دی کنه د مشرق او مغرب نه غټ فرق دی د څنګه دوړه مسلمان کیدای شي کچره دا دوړه مسلمان کیدای شي به هندو مسلمانانو دوړه مسلمان کیدای شي دی معنا دار دا د هندومت نه بتر مذهب دی وطنیات تا دا خو د کفر د اسلام برابري شو ها اوس د کافر او د مسلمان برابري خو نه خپل غشوله کنه معلومه شوله د کافر یو لحاظ سره د کافر او د مسلمان برابریدل بل لحاظ سره د کافر په مسلمان باندې فوقیت پیغو په مطلب دا نه خپل مستنبط شول دینه خو خیر دا جدان ذکر کو دا مختلف عنوانات سره د خبره مو ذکر کوي دا کفر دی که هغه فوقیت ولا خبره مو سره سره چوک ونه مني دا کفر دی مثال په تور وطن کې نه نه څوک پاتې کیږي وطن کې نه نه څه چوک پاتې کیږي د وطن تذکره یا د وطن شناختی کارت ورسره دی بتک ورسره دی دا ټول خلک برابر دي هر شي کې حقوقو کې بلکې رونه دي رونه د وطنیت قانون کې او د دوی د تعلقاتو بنیاد تشه د وطن دی وطن او وطنیت دی وطن وطنیت او وطنیت د دوی د تعلقاتو بنیاد دی یعنی وطنی مذهب کې ورور هغه دی چې هغه وطنیت او وطن مني اسلام کې ورور هغه دی چې هغه اسلام مني واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین